وهو الرحيم الغفور څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي څه چې له آسمانه راکوزېږي او څه چې ورته خېږي هغه په هر څه باندې پوهېږي هغه رحیم او غفور دی منکران وای قیامت ولی پر موږ ناراضي وایه قسم دی زما عالم الغیب پروردگار هغه پر تاسو راشي داغه نه دیو بدتري په اندازه کوم شی نه په آسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې نه له بدتري نه غټ او نه له غنه کوچنی هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم منکران خلکو ته وایي موږ تاسو ته داسې سړی درښیو چې خبر درکوي چې کله چې ستاسو د جسم بتری بتری تیت پرک شوی وي هغه وخت کې به تاسو بیا د نوي سره پیدا کړی شئ أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد نه ده معلومه چې دغه سړی د الله پاک په نامه دروغ جوړوي او کلیوانتو پر راغلی دی نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کېدونکي دي او هماغوی په ناوړه توګه ګمراه شوي دي آیا دوی هیڅ کله هغه آسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته ته را چارپېر شوي دي که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې نه نباسو یا به د آسمان څه ټوټې پر دوی را وغورځوو په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای جل جلاله خواته ورګرځېدونکی وي ای آل داوود نیک عمل وکړئ تاسو چې څه کوئ زه هغه وینم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير او د سليمان عليه الصلاة والسلام لپاره ایل کړ د سهار په مهال کې دغه چلېدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې موږ دغه لپاره د ویلې شو یو میسو چې نو بهلوه او دا چې پیریان مو هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره دغه په مخ کې کار کاوه لا غونه به چې چا زموږ له حکم نه سرغړونه کوله په هغه باندې موږ د لمبر شوي او خوند څکه دا غلا پار هغه چا غوي ګره چې هغه غوښتل دنګي وداني تصویرونه د لویو لویو تالاو غوندې لګنه او له خپل ځای نه خوځېدونکي درانده دیګونه ای آل داوده عمل وکړئ د شکر په کړن لاره زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر ګلیستونکي دي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بیا کله چې پر سلیمان علیه الصلاۃ والسلام باندې موږ د مرګ فیصله نافذ کړه نو پیریانو ته دغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شي دغه چنجینه پرته نه و چې دغه هم سای خړله په دې ډول کله چې سلیمان علیه الصلاۃ والسلام را ولید نو پیریانو ته دا څرګند شو چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په آزاد کې به اخته نو پاتې شوی د سبا لپاره د هغو په امر خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه دوه باغونه سیح او کین لوري ته د خپل رب درکړې روزي خورئ او دغه شکر ادا کوئ هېواد دی غوره او ستره او پروردګار دی بخښونکی مګر هغوی مخ واړاوه په پای کې موږ پر هغو بند نړونکي سیلاب ولېږه او د هغو د مخکنیو دو باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغېړنې میوې او د غزو ونې وې او یو څه لږ غوندې ډېرې او موږ دا غو او هو سیمو ترمن چې موږ غو ته برکت په برخه کړو کارا کلی نشته کړو او په غو کې مو د سفر مسافې لوي اندازې سره ټاکلې وي په دوه لارو کې شپه ورځ وګرځي را وګرځي د پوره امن سره مګر هغوی وویل ای زموږ ربه زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه هغوی پر خپل ځان په خپل ظلم وکړ په پای کې موږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل په یقیني توګه په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر زغموونکی او شکر کوونکی وي وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ابلیس راغو چې نه درلودله مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې موږ دا لیدل غوښتل چې هغوی نه په آسمانونو کې د یو بڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي نه په ځمکه کې هغوی د آسمان او ځمکې په ملکیت کې برخوال هم نه دي د هغو نه هیڅ یو د الله پاک مرستندوی هم نه دي او د الله پاک په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کې دای نشي پرته لغه چا چې دغه لپاره الله پاک د شفاعت اجازه ورکړي وي ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو څخه ورختای ایسته شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې رب څه ځواب درکړ هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی اوس ارومرو له موږ او تاسو نه یو لوری پر سمه لاره دی یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون دوی ته وایا کوم قصور چې موږ کړی وي دغه څه پوښتنه به له تاسو نه نه وي او څه چې تاسو کوئ دغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم دوی ته وایه ما ته لږې را څرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی د هغه سره شریکې کړې دي هېڅکله نه ځواکمن او ځیرک خو فقط همغه الله پاک دی دا کافران وای چې موږ به هیڅ کله دا قران ونه منو او نه بلدنه مخکې راغلی کوم کتاب منو کاش چې ته د دوی حال په وخت وینې چې کله دغه ظالمان د خپل رب په حضور کې ولاړ وي په وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړ اچوي کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې تاسې نه وایي هغه مستضعف خلق به دغو تکبر کوونکو ته وایي نه بلکې د شپې او ورځې مکاری و چې تاسو موږ ته ویل چې موږ دې له الله نه منکر شو او نور دغه شریکان وانګیرو په پای کې چې کله دا خلق عذاب وګوري نو په خپل زړونو کې به پیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې سوقونه واچوو آیا د خلکو لپاره د دې نه پرته چې څنګه یې عملونه او همغسې جزا وویني بله بدله ورکول کېدای شي